بیا مست شوی پزل مایو کې د جن مینا دا مینا پوینا کې ګډېږي د بل رنگ مینا دا مینا پوینا کې ګډېږي د بل رنگ مینا دا بیا مست شوی پزل مایو د جنگ مینا دا مینا پوینا کی ګډیږي د بل رنگ مینا دا مینا پوینا کی ګډیږي د بل رنگ مینا دا دلته وی د پسپیرو کانو وی غازیان په مینا دلته وې د پسپیرو کانو وی غازیان پمینا دلته د تورو تورو تیګو او ګړنګ مینا دا دلته د تورو تورو تیګو او ګړنګ مینا دا بیا مست شوي په ظلمایو د جنگ مینا دا مینا پوینا کی ګډیږي د بل رنگ مینا دا مینا پوینا کی ګډیږي د بل رنگ مینا دا غزاوی ګرمي دي د تورو شرنګازړو نه برېخي غزاوی گرمی دی د تورو شنګازو نبرخی سرو نفری دی ویني توې د پشرنګ مینا دا سرو نفری دی ویني توې دی پشرم مینا دا بیا مستا شوی پزل مایو کې د جن مینا دا مینا پوینا کې ګډېږي د بل رنگ مینا دا مینا پوینا کې ګډېږي د بل رنگ مینا دا چینار چینار ساتي ټوپکې دای په څنګ کې ولاړ چینا چینا ساتي ټوپکې دای په څنګه ولاړ څومره خواګه د دې چینار ټوپک او دنګ مینا ده څومره خواګه د دې چینار ټوپک او دنګ مینا ده بیا مست شوي په ظلمایو کې د جنگ مینا ده مینا په وینا کې ګډېږي د بل رنگ مینا دا مینا په مینا کې ګډېږي د بل رنگ مینا دا مګما یا نن یو خپلو مینو یو ترغرو راوړي مګمیانان یو خپلو مینو یو تر غرور وړي موږ خوښې کړې د خپل کور او د پلنګ مینا دا موږ خوښه کړي د خپل کور او د پلنګ مینا دا بیا مست شوي په زلمایو کې د جن مینا دا مینا په وینا کې ګډېږي د بل رنگ مینا دا مینا په وینا کې ګډېږي د بل رنگ مینا دا حمدانات قلم سنگر او دا دا څنګه ملګری حمدانات قلم سنگر او دا دا څنګه ملګری دا خو جالب دا د ټولو څنګ په څنګ مینا دا دا خو جالب دا د ټولو څنګ په څنګ مینا دا بیا مست شوی په ظلمایو کې د جن مینا دا مینا په وینا کې ګډېږي د بل رنگ مینا دا مینا په وینا کې ګډېږي د بل رنگ مینا دا